رحمت درب ستا عبده په بند خپل باندې زکریا په زکریا علی السلام باندې اذ نادا ربو کله جواز کو خپل رب تنی دا ان خفي आवाज قلاره پټ قال ربي ویل رب زما اني وهن العظم یقینا کمزوري شوی دی او ډوکی زما مني زما نه واشتغل الراس او ګرځیدل له سر زما شی بن تک سپین ولما کو بدعای کنه مزستا پر بلنا ربي رب زما شقیا نا مرادا ابي مرادا به مطلب زنه پېخي و انی خفت الموالی یقینا زیریګم دا میراث خورونه من ورای په زمانہ وکانه تمراتی او د خزل ما عاقرا شنډا په حبل نورا کې ماته ملتون کې د خپل درونه ولین یو وارث دین یریثونی چې میراث وی زما و یریث من ال یعقوب او میراث وی سید ال یعقوب علی السلام نه وجعل ربي وګرځوا رب زما د غلره رضیه غوړ او پسند یا زکریا الله ویلی زکریا علیہ السلام اینا نبشرک یقینا من زیره تر درکو تا تا بی غلامین پالک باندې نسبه جنوم دغه یحیی جوندې کون کې دی یحیی جوندې کون کې دین د الله دی لم نجعل له نه ذکر زول موږ دغه د پاره من قبل مخکې د دینه سمیه هم نام د په دغه نوم باندې بل لک مخکې چرته نه دی ښه قال ربي ویل رب زما نه یکون لي غلام سرنګ بشي زما لپاره لک وکانت امراتي او د خزما عاقرا شونډه وقد بلغت من الكبر او زر سیدلیم د بډاوالي نه عتیه انتها تا قال الله لك ذلك خبرم دقشان د بډای بډای خزا شونډه قال ربک وای رب ستا هو علی هینو دا کار په ما باندې آسان دی چې د بوډا سړی نه د شنډې ښځې نه بچی ورکول وقد خلقتک ما پیدا کړی تعالی را من قبل مخکی د دین ولم تکون نوی ته شین اس شی تاسو ذکر میکر نه وره قال رب جعل لي ویل رب زما وګرځه زما پر آیت النخ زما بچی کیږي نو ما ته بس پته لګي قال آیاتک الله وی نخستا دا د الله تکلم الناس چې خبرې باندې شي کوله د خلکو سره ثلاثه لیالین سویه درې ورځ درې شپې برابر خبرې باندې شي کوله جبه چې بند شو پوه شو چې بس الله بچی راکې یا دا منه یا الله تکلم الناس خبرې باندې کې ته خلکو سره دا ستاسو لپاره شکریا راغه چې بچی لیو شنو اسمان ته تیزونه نه ولي دا زموږ د پښتنو کار دی دا کار دی هله زکریا علیه صلوات و سلام ته الله طریقه د بچی خي چې بچی دی پیدا شو نو ته بسکه شکر د الله ادا کې شکر د الله تم ادا کا وکنه فخرج على قومه نو دیرا وت خپل قوم د من المحراب د عبادت خانه نه پاو حایلی اشاره وکړه غتان سبحه بکرتم وعشیه پاکي بیانوي د الله سبب بیګا یا یحیی خذ الكتاب الله وی یا یحیی واخلا کتاب لرب قوتین په مضبوط علم او عمل سره واتیناه الحکم ورکړو د تمون په واسو بیان په ورکوټوالي کې وحنانا من لدن او شفقت کوونکې زمونږ طرف نه او زکات نه پاک دامنو وقان وکان تقیه او د ځان ساتون کې د زنانونه وبرم بوالدی احسان کوونکې د مور پلار سره ولم یکون جبار نو دې زور او عصیه نه پرمان والسلام علیه سلامتی دی په د باندې یو مولده پاور چې دې پیدا شو ويوم يموت او په هغه ورځ چې دی به مړ کېږي ويوم يبعث حيا او په هغه ورځ چې پورته کېږي به دی ژوندی پیغمبران نه مري يموت څه دی او يبعث حيا مخکې دا ژوند برزخ دی که نه دنیا نه دی واذکر فی الكتاب مریم یاد کا په کتاب کې حضرت مریم اذن تبذت کله چې جدا شو من اهلیا د خپل کور اعلی نه مکان شرقیه طرف مشرقی ته پتخذت من دونیم نو ویني ولا مخې خلکو ته حجابن پرده من دونیم قال دوی دین معنا رسول ربک زې ما استاد دربستا لأهب لك الله وجي زو بخم تا ته غلام زکیه لګ پاک یا لأهب لك جبريل عليه السلام ان دغه واس مرسلو مرسل الله را لګون کې الله وغره لګل نو حکم د مرسل چې مرسل حکم اصل کې د الله د حکم نو قالت ان يكون لي غلام ویل د الله څنګه بشي زما د پاره الګ ولم يمسسني بشرونه نه دي نږدې شوی ما ته هېڅ انسان ولم اکو بغیه او نه یم زه کنجری بچی خو په دوو طریقو یا خو نکاح وشي یا دو نمبر کاټا وشي زه خو دا دواړه کارونه نشته دی قال كذلك يا الله ویل خبرم دقه شان دا چې نه د څوک نږدې شوی دی نه ته کنجری قال ربک وویلي، رب ستا هو علی عین دا کار په ما باندې اسان دی، ولنجعله چې وګرځو دی هلک لره موږ آیتا نښه للناس د خپل قدرت خلکو لپاره او رحمتا منا او دا رحمت دی زموږ د طرف نه وکان امرا مقضیه او دی دا کار مقضیه فیصله کړی شوی مقضیه فیصله شوی دی بس خبره شوی ده په دې کې نور څه نه کیږي په حملتونو بار کو دی مریم دغه الک بند بدد به نو لاړه داغي سره مکان قصیه زی لری دا فاجاء المخاض نورال دې د دردونه د بچی د پیدا کېد فاجاءها راوصل دا مریم المخاض دردونو د بچی پیدا کېدو اله جزع النخله یغه سټی د کجوري ته قالت دی ویلیا لیتنی هی ارمان مت قبل هذا چې مړ وې مخې دینه وکونتو زنسیم منسیه یره یره کړی شوی پناداها من تحتها نواز کو دتا لاندې نه جبريل عليه السلام کو یا عيسى عليه السلام الله تعالی مغم جن کیږي قد جعل ربک ګرځولې ګرځولې دې رب ستا تحت کې لاندې ستانه سریا چینه سړي باندې سخت راشي وو ته ضرورت راشي کنه سریا لاندې چینه ده او یا سریا لاندې ستانه سریا سردار پی پی پی پیږي په ګولي خورا او شربي او دویم دا چې خزي له پړوا د کتور کې نور د ګرمي لټي ده بخې نو دا کجوره ګرم شي د طاقت ور شي فکولین والله خورا او شربي د دې ټولو شیزونو به تر خبره ده چې دش چې کجوري دا ول ورکوه او دې سره صفای هم راځي د حیز د بیماری ډیر پزر فکولین خورا او شربي اسکا د دې چینی نو قری عین نه خوا سترګې خپلې په بچی باندې په اما دريان نه کوي نه تمن البشر د انسانانو نه حدن څوک په قولي نو وای ورته نه نذرت للرحمن دا خبري وکړي په قولي منه بشاري سره ورته وایا اني نذرت للرحمن ما من له میرا بنزا د بار سو من روجا پل نو کلم اليوم خبرې نکوم زنن ور انسي هیڅ انسان سره فاتت به نو راوړو مریم دغه قومها قوم ته تحملو چې خېګه کې راغستیو حملو حمل نه خېټې نه دی ښه دلته پیدا شوی دی دا دلیل دی د امام صاحب حمل و پسالو سلاسونه شهرا دیرش میاشت کې حمل نه په غېږ کې ګرځولې سلاسونه شهرا او پسالو نو دغه دوه نیم کاله امام صاحب قالوا یا مریم ویل دی مریم لقد جئت شيئا بريا رات للی کړي دی په شیناش نه باندې یا او هارون اے خور هارون هارون السلام په بنی اسرائیل کې ډیر په واقع باندې مشهور یا دا حقیقي خور دا ما خدا زیات علما ذکر کوي دا حقیقي خور د هارون السلام ځکه نه چې د هارون السلام د مریم په منځ کې ډیره فاصله وي سو کوی نه دغه عمران دغه د پلارم نوم دی د پلارم نوم عمران د موسی علی السلام د پلار نوم ورغه یا وخت هارون اے خور دارون ما کان ابو کمر اسو انه پلار سنا کر سره و ما کانت امو کې بغیا او نو استا مور بد چلنا دا دې څوړو اشاره دې لینو اشاره وکړاغي الی دې ماشوم ته ته سره خبرې کوي قال اون دې ویل کې په نو کلمه سره خبرې وکم من کانا هغه سوچ دې په مهدی په غیګ د مور کې سو بیا ماشوم خلک ماشومان سره خبرې کوي تاسو سره خبرې کوي قال اني عبد الله عيسى عليه السلام ورګه کنه جواب کوم کنه قال ویل عيسى عليه السلام اني عبد الله زم بنده د الله اتاني الكتاب رب کی مال الله کتاب او ګرځي به مال را نبيان پیغمبر وجعلني مبارکا او ګرځي مال الله دک د خیر نه نه ما كنت چرته چې زم او ثاني بالصلاه حکم کړل ما ته په مانزه باندې په زکات باندې ما دم تو حیا تر سوجیم ز ژوندې خطه ولګېدله چې مړي منځونه نه کوي ښه که کوي د عیسی علیه السلام ولې نه کول ما دمت حیه وبرم بوالدتي او حکم یې کړی ما سره ښه کولو د مور سره پلار ولې نه یادوي لږه مور سره ښه کولو حکم راته کړی الله لار ولې نه ولم يجعلني جبارا نه ګرځولې مال را زور ور شقيا بدبخته والسلام علي سلامتیا دی په ما باندې یوم ولدتو په اورز چې پیدا کړی شوم و یوم اموت او په اورز چې زب مړ کیم و یوم ابعث حیا او په اورز چې زب پورته کړی شم ژوند قبر کې ژوند واسه شو ها يصلون ذکر کوي ذالک دا بیانو د عیسی ابن مریم د عیسی زوی د مریم قول الحق الذي وینا رښتونه هغه د فيه چې پرې کې دي هم ترون شکی ما کان لله ندی مناسب د الله لپاره چونی سي ځان لره بچي سبحان او پاک د الله د بچونه اذا قضا کله چې فیصلو کې امر دی وکړ فإنما يقول له يقين ويغه تكون شپيكون